سوال نه دکړې شوی غوښتنه نه دکړې شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علی الاسلام شیئا الا اعطاو څه شی دې نه غوښتنه شوی مگر نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی دې نه اور کاو ولقد جاء رجل فاعطاه غنما بين جبلين یو سړی و ترالی د دې ډیر لوی ذات باندې اعتماد دی الله اسلام کنه اسلام دا مسلمانو دی وجه کافر لره اور کول او مسلمانو یې کلک شي په اسلام باندې اے محمد صلی الله علیه وسلم ورکړه کوي ورکړه من دا چا لا یخشل فقرا چې د فقر نه اړويږي نه ډیر لوی اعتماد دی د الله تعالی په ذات باندې نو اسلام راوړی چې دا دې سره ته ملاو شي چې سوایا ما او ان کان الرجل لا یسلم ما یرید الا الدنیا دا د په دې اشکال دا چې دا خو د الله د پاره د ایمان نه دا د دنیا د پاره شي خیر د ایمان بر دنیا د پاره شي خو بس دنیا دوره بهترین چیز دی دا اسلام دوره بهترین چیز دی چې هغه دنیا نه غواړي ځل تور شي خو کړی چې دی خو راشي وته کنه نه راضی نه دی چې دلته کې دنیا نشته او چراله به دنیا الله ته ورګي چې دا څه شه دی وای ان کانا حاصل سره وته د حدیث مطلب دار وته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره سخی دومره سخی او د الله په ذات دومره اعتماد چې مسلمان مسلمان شوی دی سره هغه دوره غړي بيزي ور کړی دي چې د دوه غرونو ترمنځ درځي هغه چې قوم ته اسلام راړو اسلام اسلام جنت به کوم دی دا چې په کې څه ملایوي چې سوال موجود د الله په ذات اعتماد دی نو کته چې الله اسلام د ایمان اسلام او ایمان د دنیا لپاره شوی خیر دی را بلې به جو کتنو غیر د دې کسان نه ډیر حقدارو په دې سره د دې نه سمانه دا تا چې دی لور دا کسان خدي غ نور چې د نو هغه ډیر غریبان دي ډیر محتاجان دي غیبدار نه دي کنه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنو وته وجه ذکر کړل چې ته په غیب نه پويږي لوی ولی خو په غیب نه پويږي خو زه به په وجه وم اگر چې ما ته پته چې ردی حاجت زیات دی دا هغه نور کم دی خو دا نور د کمزورۍ د ایمان د وجې نه ماته ته دوه خبرې ښکاره شولې چې یا خو به دی ما ته بخیل وي الان کې زه بخیل نه خبره ته وای پای کنه خبره ته وای او الان کې زه نه او یا دا چې دی په معنا په سختۍ باندې سوال کوي غواړي برانه نو ما وی چې نه نه په سختۍ سوال کی او نه راته بخیل وای نو ځکه می ونه ورکړو الان کې خره ته پته چې دا زیات مستحق دی او دور مستحق نه دی خدای کمزوري دی ایمان وا او فضل باندې کمزوري په ایمان کمزوري نو مې چې یا خود ته بخیل وای زبخیل نیم او یادار چې بس سره دوی جراته را را را دې مور کوم راکا نو مې د سوال ته جوړو باندې چې ولیکم ولا چې بس خیر رب الاعتماد باندې په الله باندې کار بوشي سبحان الله دا حدیث مطلب درته دی نبی علیہ السلام فرمایل قال انهم خيروني نبی علیہ السلام دی مال اختیار راکو په زبانی حال سرا نه چې په زبانی قال سرا د سې اختیار راکو ان يسالوني بالفحش د کمزوري ایمان د وجنا ما ته دا معلومه شو چې دی به معنا سوال کوي په سخته سره او یو بخیلونی یا به زما نسبت په بخل تک چې دا بخیل دی حالانکه ولست بباخل زه خو بخل کون کې نیما نو چې زبان حال سره دی دا کارونه کول نو ما وی چې راشدی ته ما جوړوا مخکې مخکې نو لور پاو کړي دي دوه کارو کې یو کارو چې نه موجود نشي داسې محمد رسول الله جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روانو ما مقفله من حنین د حنین نه چې واپس کېدو قفله كغزوه وای کنه مقفله من حنین فعلقه الاعراب يسالونه بعد چانو سره زورشلو سیته وختل حتى سره الى سمره تر دې پورې چې نبی اسلامي مجبور کو هغه اونې د کی کرتا داسې ورتله ورتله نبی صلی الله علیه وسلم درا اخر نبی اسلام اورې ته اورا څو لګا اره دی نو باندې کې دی اته څه کې څنګه نو امام قرات تو العرب العرب وشد كفر ونفاق واجدر الله يعلم حدود ما انزل الله دوی ښا ته موږ پسې دیګه باندې چې منډه ګډا میرا واو ډانګراوار تل تو کړه پروانو چې دې را ډانګراډو یو من الاعراب من یؤمن بالله وی ډانګ دی ویدو الله سم شي اسی نه سمې دی ودا ډانګې دی ویدو نو باندې چیان نو نبی رسول الله صلی الله علیه مجبور ک اونې د کی کرتا دا د کی کر اونې وا دا شپغم شوال اتم سنه هجره باندې 12000 صحابه دا jihad کړی دی مقام حنین کې اول کې لږ شکست او بیا فتح وا او یا کافر چې در هغه مردار شول شپږ زره قیدیان 24000 اوخان چې دی او 40000 بیزی او 4000 اوقی غنیمت ملاو شوی او صرف سلور صحابه شهیدان شوی سر دې بغلا شوی دا څنګه چلیله دوه درې ته ګورې نه بارا هزار صحابه وو دا غي نه او یا مردار کړی دي کافرونه او چی هزار دي تړلې دي شپږ زرا او 24000 اوخانو 40000 بيزي 4000 اوقي غنیمت ملاو شوی دي صرف او صرف څلور صحابه کرام شهیدان شي سبحان الله په نشته په خبره باندې نو چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اون قتل حتى اضطروه الى صبر نبی رسول الله مجبور کړ اونې تور شي د فخاطي فقر دا او دی اونې د نبی عليه الصلاه والسلام صادر کې د هغه خاطي فقر دا او راي کاغو نبی تم صادر اونې تر وخت فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطوني رداي زما دا صادر کې دمدامانه تا کې لکه الله فلو کان دی عدد هذه العظاه نعما ورتوی تنگوی میمو تنگوی میمو کمال د دې اونو په مقدار کې چې دین اغا نعم وي یا دار چې دی اعراب ته دغه غفته دی صادره غسته د ظاهر ادا ده چې دا مراد ته دا غسته مراد ده هغه سره د نبی صلی الله علیه وسلم صدر الله علیه او تنګول مکوئ کله دې اونو په مقدار مال چې دې واغانې وی لقسمته بینکم ما واستاسو مېس کې تقسیم کړو ثم لا تجدوني بخیلا ولا کذابا ولا جبانا نبم بخیل مندلې نه دروغجن او نه چې دنو بغزلا تنګول مکو یار ته وخت دې ملاوي تنګول مکو عربي دوی ری چې قسم بلا تقوم او احدثکم حدیثا فاحفظوا یو خبر ورتکم یاد کی ما نقص مال عبد من صدقه یودا نکمی مال د بندا نکمیږي مال د بندا د صدقې د وینا ولا ظلم عبد مظلمه ظلم نه کوي کی په بندا باندې ظلم صبر علیها چې دې په صبر کې الا آزاد الله عزت مگر الله ول عزت سیوا کوي ولا فتح عبد باب مسأله نو کلاوی یو بندا دروازه دی او سوال الا فتح الله علی باب فقر الله په د فقر او د غریبې دروازه کلاوی او کلمتا نحوها او کلمتا یې د دې کلمو ویل سو او حدثکم حدیثا فاحفظوا یو بل خبره تکم هغه یاد اوساتې زبردست خبره کوي زبردست اولی باندې چې محمد رسول الله زبردست دی اولی به زبردست نه چې هغه زبردست ذات چې دغه پیغمبر د زبردست خبرې دي کړه انما الدنيا لاربعه نفر نبی رسول الله فرمایل دنیا چې دین هغه د سلورو نفرو د پاره ده عام چې ګوري دا سلور ګوري وتا سلور قسمه خلق دي پکې عبد رزقه الله مالا وعلما یو خو بنده چې الله ولا مال عمر کړي علم ور کړي لکه زموږ شیخ ته مال علم الله ور کړي علم ور کړي او زبردست ور یقین په خدای او کا یو ورځ پنځیر ته لړو چې څنګه نن وته ازول دفترو نو شیخ ته هم ناشته اینه طالبانو په خپل ډول زبردست نه ویراځه کینه کینه سم زبردست نه نو خړل نو چیرستو طالبانو سره کې ناست مو نو هغه وی شیخ سه موږ لغوا غفتې وجه تاسو کم طالبان پاتې دي نو هغه طالبان ټول مدرسې تر وړي نو ځان له دیار نه سره غفتې موږ له پاتل نه سره غفتې او دا کم چې سره دا خادمان وی دي ته وی چې دا وې سي کې د دې لدی مو ورګې لکه او تاسو ځان لکه دنه او دا بچا چې پرچ کو کمره کولا او هغه له کور دا کنه ماشاءالله پر دې دا چټیانه وړې شي اې دا موږ لا ډکړ دې خو به نو که مال د سره نشته چې علم د سره دی وای الله دی فلانی فلانی له کور واغستو فلانی له سکوټر واغستو فلانی له جنن اغا داشي واغستو گاډي واغستو دای واغستو دای واغستو دای واغستو کما سره نو مامم اغستوي نو تاسو ورته دې نیت مؤمن خیر او انما الاعمال نو لہذا فهو بنیتی اجر استاو دا مالدار عالم دا برابر دی نو علم زبردست شی ہے کنه دی کی فضیلت د علم معلوم شم مال تم ګورا علم تو ګور چې علم وی نو دا هغه مالدار د مالدارای چې په نیک ځای لګي نو دا تمنا بکای نو الله تعالی دا د مالدارای اجرم درکې دا د علم د وجه درکنه علم ته پوښتنه نظر باندې وګوره هو بیا کوو نه بیا دریم وعبد رزقه الله مالا هغه سره دی چې الله ولا مال ورکړي دی ولا يرزق علما شي نمی دي شي نمی شي نمی شي نمی بالکل علم یې الله دې ورکړي فهو يخبط في ماله دې خپیر اخلاصي په خپل مال کې بغیر علم دا ټي وي دې دا وی سيار دې دا په دمو دې دا په مخو کې نستل دی او دا چې په منازلو کې ټولو کې اخبسته بیکار دی وعبد لم يرزق مالا ولا علما سلورم هغه بنده چې الله ولا نه مال ورکړ نه علم ورکړ دی فهو یقول نو دی وی لو ان لی مالا لعملت فيه بعمل فلان خیر غر کچ راش یکه زما مال ما انداز شرابونه وو دسه کبابونه وو او دسه امی توبونه وو یو سره راته یاد کو چیرې داغو واده نزوی واده او ډیر غریب دا وخت لګ مالدار شو وی ما چې یا غریب دلت ته خدای په نیت پیژندلې تعالی چې در کی ته د مالدار نه لږ بوتي نه پاتای خبره وکړه لږ بوتي هوسته دي نه وس نشته کې ته هغه شیطان ټکر راولې چې سوایا ما هغه جال ټکر شیطان ټکر دې ټول بګونو پرتی دي دا ډیش دی او دا بوش دی بس لګیا دی دا غوړ غوشای چې نه غدلې یا علمون ظاهرا من الحیات الدنیا و من الآخرة وای کنه رورا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے داری پر قول بانی انہم ذبحوا شاتن چ من یو بزالا لکڑو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی دوست خدای دے ہو بغیر مونہ دے پیا یو امور ظاهری دی بل امور معنوی دی دی باندې ځان لګ پیا کول وګور نبی اسلام تا خو ظاهر کې ته اولې پاتې دې نه نه نه دا اولې پاتې نه دې نور ټوله بيزه پاتې دا زکه هغه مون خیراتی کړي دا نو ما عندکم ينفذو وما عند الله باق هغه پاتې دا او دا چې نو پناه دا هغه نور چې موږ صدقه کړی دین هغه الله تعالی پاتې دي معنا هو تصدقوا بها الا کتفها نو فقال بقيت لنا في الاخره الا کتفها اخرت کې هغه دغه پاتې دا نور ټول دې صدقه کړي وا سوا د کتفنا هغه پاتې وا وې دا چې دې نو هغه نه د پاتې هغه پاتې دي ظاهر کې خدا پاتې دا ختم دي خو حقیقت کې هغه پاتې دي دا ختمه ده دا ډوغل دی دا دې ته صغرۃ النحر وایي څه درګه او دې کې لاس ور کې دې غار ته یو تار غونه دې مضبوط او دې بل تار دا داسې داسې کوي دې غار ته وشي او چې داسې کوي دې غار ته دا ار یو تر قوه دا او ار انسان دو تر قوي دې سینینا داسې دې نه پوری داسې زغرا فاما المنفقو دا خو ته الله چوري مثال ذکر کې په مثال سره پیا کول کوي سبحان الله د دې وګړه چې درې اچھا سوچ کوه چې کم سره خرج کوي فلا ينفق الا صبغت واصبع لابنه دې چې انفاق وی هغه داسې غټيږي غټيږي غټيږي او وفرت وافر مقدار کی علا جلده حتا سم وګد شوی ده په کتر رسیدل ټول بدن پکې پټ شو او ماشاء الله پس مکه راکړي کیږي نو پرونه ورو روانه روانه افات الديار محلها فمقامها بمنن تعبد غولها فرجامها سلام الله پکې بترش پیر شوی د الله بنده چې انفاق کوي کوي نو هغه زغره غټيږي غټيږي نو بدن د جانن نه بچ کیږي لکه څنګه چې د تدې ګزار نه بچ کیږي او چې کم ګناونه کړی دي نو هغه داسې لکه نخي دي ناکاره نخي نو لکه څنګه چې د زغره رواني هغه نخي روانيږي د ګناونه د انفاق د وجه روانيږي ته ورته ته سوچ کول نو ټول دا او دا مطلب دی دی غټیږي غټیږي دلته نه په ماشاءالله دا ټول پټ او دا پټ چې سم پټ شي داسي نو که توري موري گزار راځي غشي گزار نو بس تاسو کله څه په شاده ني هیڅګه او کتر راکاږي کیږي نو کم چې آثار دي هغه آثار مراني الا لزقت كل حلقه مكانها فهو يوسعها فلا تتسع دې دا فراخ کینو فلا تتسع ا فراخ کیږي نو نو دې هم د سزا نه نه بچ کیږي او د ګناونو چې دن هغه نه معاف کیږي د دې په مثالونو په کوم کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په انشته په خبره باندې دا مطلب دی پڑھیے بھائی پڑھیے اتبع والجنة वल जुन्नत آه، الدرع معناه أن المنفق كلما أنفق صبغت وطالت حتى تجر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيه وخطواته لأن لي والمعنى أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطي الصوب الذي يجر على الأرض أثر صاحبي إذا مشى بمرور الذيل عليه فصبها على رأسه ليلبسها والدرع أول ما يقوى للرأس إلى السبيل ذاته إلى أن يدخل الإنسان يديه في قميه لذلك يقول داسي جنن بس داسي داسي فجعل المنفق آه كمن لبس درعا سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه فكلما أراد لبسها اجتمعت إلى عنقه فلزمت آه ترقوته والمراد أن الجواد اذا هم بالصدقه انفتح لها صدره وطابت نفسه وتوسعت في الانفاق والبخيل اذا حدثها بها شحت بها فضاق صدره وانقبضت يداه ده مثلا قال رضي الله تعالى چا چې صدقه وکړه قیمت د یو کجوري من کسب طیب حلال مال دی او دی صدقې اے د کجوري او عند ذلك صيام ليذوق وبالي اغراغلي او دارنګ چې درسه دی دا یو خو بنا عدل قیمت چا چې صدقه وکړه په قیمت د کجوري سره د پاک کسب نه ولا يقبل الله الا الطيب د اوخ وړي کې بچي جونګي لکه څنګه چې تاسو کې یو سړی د اوخ جونګي ساتي فلوه هغه ټي غټي غټ اوخ ته جوړ شي دا سي الله رب العزت دل د دغه لګ مال چې کوم د پاک مال نه د کوم خرچه کړي دا ول الله تعالی ساتي ساتي غټيږي ماشاءالله رب وای دغه ته چې شي چې دنه هغه لګ لګ لګ لګ لګ لګ کمال تر سي د دینه سم غر جوړ کی غر غنی چې راورسی الله بو دا ستاین په خو یا الله دا هما لک کړی من جاء بالحسن بفرو عشر امثالها او دی الله تعالی چې درسره دین هم سی واقعي دین هم سی واقعي سورۃ آل عمران کې چې هغه وی دي دا فلوه ها وهو المهر مهر دا دغه بچی ته ویل پړیه بای پړیه الکلا حدیث وورا پنځپیریر کرامت نه مني خدای دې غر کجولې کرامت ونه نه مني خود ته کرامت دی ته د راجا بابا د نغری چانک بتشیدن نو هغه غړوبه چاس کو دلته خلک غټ غړوبه ویر او بری دور دور بری او بیر پاک خو له خدای بچرا څنګه به کو دا چل دیو کو په خور کې اوس ما څه کرای ادیب ودا لوی چې دنو ولی دی لوی دا دی لوی دا دی کېشت کنه بدی با الله چرس پراکا کی او بنگ براکا کی او دا چې دنه دا ولی دی دا رسیدل دی وای شک پکې نشته د جهنم تر رسیدل ده خو صرف مرد هیڅ ځار دی چې توبه ونه باندې بیا رسیدل دی اور دا حدیث اور کرامت اور ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د محمد رسول الله نه نقل کی صلی الله علیه وسلم پیرشت خبر باندې ان هو دا جی جو غری هغه لکه ما وګت مې بلا چې شي هغه ابو هريره ده کنه 5004 5374 احادیث نقل دي بچانا ابو هريره رضی الله تعالی مکثرین صحابه کې دومره روایت دي اچا نه دي نقل اچا نه نقل ولی دو وجی وی الزم صحبتا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم سفرا وحذرا نبی رسول الله سره سفر حذر څوک چې استاد څخه ناز دي خبرې ور موږ نور څه خبرې موږ دغه خبرې دي او چې ګوري دا وایي لکه چې سوره زیات کې نور زیات بل دا هغه زما یو ګیډا وا هغه د نبی اسلام په مجلس کې سره دا نور به چا ځمیداري کولی چا کارونه کول او مې دا سریږي او نبی اسلام ته دعا کړې وا دعا کړې وې بیا خو زمانه ډو ایر نه دي شي او چې څه شی به وې لکه دو ان خطر دې بچو وې لکه دو یقین به ته کمپیوټر کمپیوټر دی تاسو دراشه د صحابه کرامو زین تو ګره دومره دومره احادیث یې کړې دي تاسو خبره حیران بشو زکه صحاب د صحاب نه دي صحاب راخلو ته وي دا ملائک را کاږي دی یو طرف نه بل طرف ته نو زکه ته صحاب وي یوم یسحبون فی النار علی وجوههم او دبر صاحب اکسه وای یو نوم د دې رباب دې د نوم لیدل د رباب وی رباب وتولی وی ودا د رب یربو تربیه تن دې ندی ته رباب زکوي چې دی کې او بي او ابو سرا فصل پال لکیږي لکه څنګه چې الله تربیت کوي نو دارنګي دي کې ظاهري هغه ابو موجود دي چې سره تربیت د فصل کیږي نو کو تر باب وي تربیت کوونکی څوک دی الله دا وجد تسمیه دی دغه لختونه قد استوعبت ذلك الماء كله دا ټول او بي ځان سره واغستي رواني وي رواني وي وی پتا تبع الماء دغه سره د ابو پس روان شو چې دا وب چرته زی باران نشته بس سوریا دی کی आवाज او شو او بي راتوي کړی دی لختي واغستي روان دي زم پسي پس روان شو واكل انا وعيالي ثلثا وارد فيها ثلثا زده دي خرچه درې ځای کوم آمدن درې ځای کوم یو چې دې نو هغه خیرات کوما یو زو زما بچی خرو او بل حساب بیرته په دې باغ باندې لګوما دې برابروما د دې وجنه الله رب العزت زما دا باغ ډیر خصاتی نو خو معلومه دا شو چې سخیو کنه ځکه خو الله تعالی ولته دغه باغ ساتو دا الله په ذات اعتمادو چې دا ورکوم نو پروا نشته لکه باب النهي عن البخل والشح باب په بیان نه کې د بخل او شح نه شح خاص دی او بخل عام دی شح صح چې د حرس دوي او بخل چې د هغه کم دوي چې شح وي نو بخل خامخای چې بخل دا لازم نه چې خامخای چې ناطقي د حیوان به خامخای چې حیواني دی به حمار ناطق بنئ دا لازم نه لږ دوه مطلق